د یو الله عبادت کوي د بل چا مکوي ولې د هغه کارنامې دي دا د شپې او د ورځې دا دلیل بیانوي د مصایبو نه او د تکالیفو نه او د حادثو نه ستاسو حفاظت څوک کوي د شپې او د ورځې د دې مصیبتونو نه او د دې حادثو نه ستاسو حفاظت څوک کوي لاتم کوي که الله هم کوي منات هم کوي که الله هم کوي الله هم کوي منات خو د خپل ځان حفاظت نشي کولی ستاسو به څوک قل ته ورته ووایه من یکلؤکم څوک دی چې ساتنه وکړي ستاسو قل ته ورته ووایه من یکلؤکم څوک دی چې هغه ساتنه وکړي ستاسو باللیل د شپې والنهار او د ورځې د شپې او د ورځې ستاسو ساتنه وکړي من الرحمن من الرحمن د هغه د هغه تک عذابونو نه من الرحمن د عذاب د مهربان الله نه من الرحمن د عذاب د مهربان الله نه مړه دا خلک په دې څه پوهېږي چې ته ورته دا خبرې کې بل هم بلکې دا خلک چې دي عن ذکر ربهم د نصیحت د خپل رب نه معرضون مخ ګرځوونکي دي ته ورته د الله د دین نصیحت کې د الله خبره کې دا د الله د خبرې په قدر څه خبر دي ام له خانو چې الله پرې دی او د هغې عبادت نه کوي نو د شپې او د ورځې به ستاسو حفاظت څوک کوي د تکالیفو نه ام لهم آلهتون آیا شته دی د دوی دپاره خدایانو ام لهم آیا شته دی د دې خلکو دپاره آلهتون خدایان تمنعهم چې دا خدایان منه کی دوی من دوننا بغیر زمونږنا زمانه بغیر نور دس خدایان شته دی چې د الله د عذابونو نه منه کی لا یستطيعون نصر انفسهم هغه دوی چې ته کوم خدایان وای لات او منات او عزا هغه د خپل ځان امداد وس نه لري سپی چې راشي ځان سپی نشي شړلی چې ګیدړ راشي مچ راشي هغه د ځان نشي شړلی لا یستطيعون نصر انفسهم هغوی طاقت نه لري د امداد د خپلو ځانونو هغوی طاقت نه لري د امداد د خپل ځانونو او نه د لات او د منات سره پر ورځ د قیامت الله امداد کوي چې زه ته د خپل عبادت کوونکو سفارش وکړه ولا هم او نه د دوی دا معبودان من نه د طرف زمونږ نه یصحبون د هغوی مرګتیا به وکړی شي ګوري مسلمانانو له چې څوک سفارش کوي کنه دا غ سفارش کوونکو امداد بکیږي انبیا به سفارش کوي مسلمانان به مسلمانانو له سفارش کوي ملائکه به کوي الله به وایي زه د سره امداد کوم ستاسو شفاعت منم لیکن دا اول خو دا بوتان چې دی سفارش نشي کولی او نه د الله د طرف نه دوی سره مرګتیا چې زه خیر زه د ملګری دوی له دغه وکې سفارش ولا هم او نه د دوی دا معبودان من نه د طرف زمونږ نه یصحبون د هغوی مرګتیا به وکړی شي وایي خانو دا خلک ولې د الله عبادت نه کوي او دا شرک پورې نښتي دي وایي کیسه داسې ده په خېټه ماړه دي او کم سړی چې په خېټه موړ شي بیا لیونی وي بل متعنا بلکې سامان د ژوند ورکړی دی منګه بل متعنا بلکې سامان د ژوند ورکړی دی منګه ها اولا دې خلکو لا دا چې کوم موجوده خلک دي دی نه میم د جون سامان ورکړی ده په خیټه ماړی دی و آباءهم او پلارانو دا غویلا حتی تر دی پوری طوال علیهم العمر چو اگد شو پاغوی باندی وقت دا آغا نکه نکه نه دا خانی را روانه دا رانوان نکه ام خانو پلار ام خان دی دا هم په خیټه مور دی نو بس هماغه په خوانه را روان دی را روان دی هغه چرته مسلمانی حتی تر دې پورې طوال علیهم العمر چې اوږد شو په هغوی باندې عمر او وخت کافرو به وي مړه لږ صبر وکړي خیر سره مدینه به ترې اخلو د مدینې نه به یې شړو خدای هم په خیر کې سادهګانو نن الله پاک داسې نظام روان کړی دی چې نن یو علاقه مسلمانان قبضه کی سبا بل علاقه قبضه کی سبا بل علاقه قبضه کی مسلمانان ستاسو په علاقو په ننختی دي تاسو وای مدینه به مونږ واخلو او مسلمانان به دغه نه وشړو افلا يرون ايا دوی نه ګوري د الله قدرتونو ته ان نعت الارض چې یقینا منګه اراده کو زمکه د کافرو ته افلا يرون آیا دا خلق نویني ان نعت الارض چې منګه اراده کو زمکه د کافرو ته او څنګه ننقصها من کموغه من اطرافها د طرفونو دا غینا په شپږم کال د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم روانو روانو چا کشم نشو کولی لار هغه حدیبیه نه ده د حدیبیه چې بالکل هغه بارډر دی د حرم هغه پورې ورسید خالی تش اخوا حرم پاتې شو په وم کال د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ خیبر علاقه فتح کړه چې د يهودو مرکز وو دا علاقه ووالی شو دا په اسلام کې داخله شو په وم کال د هجرت رسول الله لاړ دغه وکړه عمره القضا وکړه پاتم کال د هجرت باندې چوره مکه دغه شو فتح شو ورسره بیا طائف او د علاقه فتح شوی الله تعالی د کاف د کافر زمکو ته اراده کړی دا او هغه را کمیږي او د اسلامی ملک په دغه کې حکومت کې شاملېږي نو چې دغه داسې رواني نو افهم الغالبون آیا دا کافر به غالب شي اخو په مغلوب روان دي بیا د دلیل بیانیږي دوستانو دا خبره چې زه درته کوم دا د ځانه نه کوم الله وی پیغمبر ته بلکې دا د الله د طرف نه ماته حکم راغلی دی قل تو وتوایا انما انذرکم بشک زیروم تاسو انما انذرکم بشک زیروم تاسو بالوحی په وحی هغه خبره چې الله ما ته را لېږلي د الله په خبره خو دا د الله خبرو سر څوک چرته اوري ولا يسمع الصم او وو بنري کانو ولا يسمع الصم ګور صمو پیخ دی د يسمعو د پر فاعل کې وو بنري کانو الدعاء ارا بلل کته راو بلې د الله دین ته شراشه قران مجید ته د پیغمبر سنتو تراشه چرته یې وری واو بنری کانو د دین نه الدعا ارا بلل اذا ما ينظرون کله چې هغوی يرول شي دا خو ټیک د چې په خېټه ماړه دي او دوی د الله د دین خبره نه مني خو په خېټه ماړه دي خو ګورې نور غټ ډرپوک دي غټ ډرپوک غټ بې غیرته دي که معمولي یو بوی د عذاب ورته راغی که نه نو بیا ګوره چې چغې وایي ولا ان مستهم کشر اورسیږي دوی ته نفحه دغه ته وي بوی ته نفحتن بوی مطلب دا دی لږ غوندې کشر اورسیږي دوی ته نفحتن لږ غوندې من عذاب ربک د عذاب درفستانه لږ غوندې عذاب وته ورسی نو بیا د دوی چغو ته ګوره ليقولن نو خامخا خامخا دوی به وي یا ویلنا ای زمونږ هلاکته انا کنا ظالمین یقینا مونږ ظلم کوونکي استاد صاحب وی دا یاد ساته تجربه ده دا ستاسو په علاقو کې چې دا کم ساده پاده خلک ګرځي ساده پاده نه ټوپک اچوي او نه بل څه کوي او نه بل څه کوي ګورې چې سختی راشي دا یاد ساته په سختۍ کې بیا دوی کلک ولاړي او چې دا کم خلکو پیکی پرخي او دا پنسې را زوړندې کړي او په بازار کې په منځ کې روان یو ټوپک یې چولي ګوره دا یاد ساتی وای چې کله سختی رااله د ټولو نه باول منډه دوی وای وي او مونږ لیدلی دی تاسو به کتل بازار کې الله دې بیا غ حالت نه راولي چې اډاس به وشو او دې خلکو به منډه کړې دا ساده پاده به دغه پروا به نه و د نورو به داسې منډې والې ټوپک پتې لاندې و دی به پې د پاسه پروتو نو ما وې دا دغه دی که چېرې ورسېږي دوی ته څه لږ غوندې شي د الله د عذاب نه نو بیا د دوی چغو ته ګوره یا ویلنا ای زمونږ هلاکته انا کنا ظالمین یقینا یو مونږ ظلم کوونکی بیا بیان تخویف اخروی دی په قیامت کې دوستانو درې ځایونه دي چې په هر چا باندې ډېر سخت دي یو هغه ځای وي چې د عملنامې راسې په هوا کې را رواني د چا په ښي لاس کې کېښودل کېږي او د چا په ګس لاس کې کېښودل کېږي دقه وخت کې یو عجیبه هیبت وي چې خدای دا عملنامې به مال په ښي لاس راکېږي او که په ګس لاس به راکېږي یو دا ډېر سخت وخت دی وایي په دغه وخت کې هیڅوک هیچا ته یاد نی بیا لږ وړاندې چې شي نو هلته به بیا وزن کېږي وزن تول د اعمالو نو په هغه وخت کې بیا دا ډیر سخت وختي سخت او یو چې په پولیسي رات باندې خلک پورې وځي نو دقه وخت کې به دا ګوري به چې دا کونډې به راچولې کېږي یو به هم پکې را جهنم ته غورځېږي او بل به هم غورځېږي او څه به پرې تېرېږي نو دقه وخت کې سړي باندې سخت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه انس صاحب تپوس کوي چې حضرت پرس د قیامت به مالا سفارش کې کنه و یو وی حضرت کم ځای به دی ګورم ما وی رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین څنګه چې دنیا کې دی فرض د قیامت هم دی و یا مې ګوره د پولیس رات سره په پولیسرات به دی ولاړی او چې د د امت تیریږي نو دغه وخت کې به دی وایي چې یا الله خیر وکړي یا الله زما امت تیر کړي یا الله زما امت تیر کړي دغه وخت کې هم دی ولاړی او چې وزن د اعمالو کیږي نو دغه وخت کې هم رسول الله ولاړی ښه چې د د د امت وزن کیږي دغه وخت کې وایي چې دا د چا وزن زیاتیږي هغه ته به خوشاله او چې د چا وزن کمیږي هغه ته به دغه کمیږي ډیر بزرګان تاسو ګوره هغوی اعمال کوي اعمال وی د دې د پاره کوي چې پر ورځ د قیامت زما د وجه نه پیغمبر علی السلام نه شرمېږي چې خلکو ته چې لکه ستا د امت یو سړی او د هغه مال کمزوري نو ونضع الموازین او کې بدو منګه تلې القسط د انصاف کې بدو منګه تلې د انصاف ليوم القيامه پرز د قیامت فلا تظلم نفس نو ظلم بو نکړي شي د هیڅ یو نفس سره شی اندس شي چې ګونه نی کړي په وروي چي یا نیک عمل کړي او هغه الله اونشماري و ان کان او کچریوی د د عمل و ان کان او کچریوی د د عمل مسقال حبت ان پاندازه د یوی دانی من خردل دوری کج و ان کان د کان کی ضمیر عمل تراجه کوي و ان کان کچریوی د عمل مسقال زر مسقال حبه پاندازا د یوی دانی من خردل دوری دوری دانه ګور ډیر نری وی تاسو ته ما ویلو خردل زړه مونږ ته به معنی کوله ورې خو اوس چې تاسو لاړ شئ سعودي ته نو خردل دوی دغه ته وایي شړشمو ته دا د سر تیل ته نه جوړیږي سر تیلو ته دوی وایي زیت خردل نو کچری وی د د عمل په اندازه د یوې دانې دوري نو اتینا بها من براوړو هغه الکه د وری د دانې عمره صدقه دې کړې ده اب الله راوړي نو چې د وری د دانې عمره عمل ستا پیش کیږي نو کته په دنیا کې سبحان الله ویلی دا به نه را پیش کیږي الحمدلله دی ویلی دا به نه را پیش کیږي الکه دا وایي سبحان الله الحمدلله لا اله دا خپل بچی دا خپل کور والا دی په دې خبرو پوي کې چې الکه تسبیحات ډیر وایي زمونږ د درس یو ملګری دی هغه دکان کې ځان له یو شاګرد ساتلی دی پرون راته لګیو نو هغه به هر وخت موبایلو نو ده ولا تسبیح واغشتې وته وی دا تسبیح اړوه سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله په وایه نه به کتل هغه لګیو نو د خپل وړو ته داسې وایه ته دا پرې دی نه دغه دا غټې موبایلې نه دي زنانه او ته ویل پکاري چې خدای پاکم د دنیا او د آخرت حیا او ساته دا شي نه پرې دی تسبیح والے هغه باندې سبحان الله الحمدلله لا اله یو الف لام میم دی وی الله دا نه ضایع کوي مړه د اوري د دانې عمر عمل لیکړي هغه نه ضایع کوي نو سبحان الله وسنګ ضایع شي بچو ته ډیر نصیحت کوي بیا خاص کرنن یو د ماخام نه پس بچو باندې دا دغه کوي چې د کور نه بار موزي تاسو ګوره حادثه نن پلانی وشت نن پلانی وشت د دروازې نه وشت د ماخام نه پس ولي کدا مور او پلار په د کنټرول کولې چې بچیا د ماخام موزه بار دا موږ وایو چې دا غټ دی او دا وړوکی دی غټ باندې اول پابندي راولي او یو د لاسونو نه دا شي نه لرې کې دا موبایل له چا کاروبار نو هغه خو کاروبار دی خو چې کاروبار نه اوس خاله کاروبار دی نشته دا شی د لاس کې سره نیولې دی او تاسو هر وخت په پراتی نو دې کې څه دی خ وکفا بنا او پوره یو منګه حاسبین حساب کوونکی دلیل نقلی الکه دا نن چې کوم منګه مسله کو ګوره دا یوازې د قران نه ده ښه دا تورات هم دا مسله کړې ده ولقد آتینا موسی یقینا ورکړو موږ موسی علی السلام ته و هارون او هارون علی السلام ته الفرقان فرق کونکي مراد ته دلته تورات دی تورات ته فرقان وی ځکه هغه د حق او د ناحق منځ کې فرق کوي و ضیا ان او رڼا تورات داسې و چې د هغې د وجې نه په دنیا کې رڼا راتله لکه قرآن چې د وجې نه چې په دنیا کې رڼا راځي و ذکرن او نصیحت للمتقین د پاره د پرهیزګارانو پرزګاران سوکی الذين دا هغه خلق دي يخشون ربهم چې یریږي د خپل ربنا بالغیب په غیب الله لیدل نه دی خو د الله او د رسول په خبره اعتماد دی نو د الله نه یریږي وهم من الساعه واغوی د ورځې د قیامت نه مشفقون یریدونکي ترغیب دی شوق ورکول لی د الله کتاب ته لکه دا نن چې تاسو ته کم کتاب پروت دی دا داسې معمولی کتاب نه دی ډیر ډیر بیا اندازې مبارک دی وهذا ذکر او دا نصیحت دی دا قران مجید نصیحت دی مبارک او ډک دی د برکت نه او انزلناه مونږ را لېږلی دی نو شکر دی تاسو خې منی خو خبره کافر سره ده اف انتم له منکرون آیا تاسو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 تمام دین اتباع ته زمونږ نصیب کې رب د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا کې مرا کې زمونږ کورانو بچو ته هم ورکي پر ورځ د قیامت هم رب د دې عظیم خیر نه ته مونږ هم محروم وي خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خو کې الله دوی له دې راتلو د دې کې ناستو دنیا کې هم الله اجر ورکړي آخرت کې هم الله ورکړي دا لږ کې ناستل الله زمونږ د پاره سعادت د دنیا او د آخرت وګرځوي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام رب سونه بیماران دي ته ته شفا کامله ورکړي رب ته ورله شفا کامله ورکړي خاص کر ملګری بیماران دي هغه ته دعاګانې وکړي د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغه ته دعاګانې وکړي د چا پلاران بیماران دي چا بچی بیماران دي زنانه خواران کورونو کې بیماران دي دوا جوابونه را لګلي دي هغه ته دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله کامله مستمره وته الله ورکړي